قرآن مختار مور جن کو مولانا مفتی سراج الدین سے دا دور تفسیر قرآن چې پچاس بارہ اٹھانوے باندې شروع شوې ده او په ستره ایک ننانوے باندې سر ته رسېدلې ده د دې د ملاویدو پته یاد ساتئ اشاری توحید سنت کیسټ اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 دا مسند امام احمد بن حنبل کی راضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتا میں تپوس کرو تاس اہل بیت یہی تاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا خصوصی علم خونه ده خودلی چه نور منگ تا نی خودلی او تاس تا خودلی نه حضرت علی وی نه څنګه چې تاسو عام خلکو ته خودلې دا چې مونږ ته خودلې مونږ ته خصوصي علم نه دی ویلې رد په شیو باندې چې شیو نه دوی ته خصوصي علم وو بیا ها دومره خبره ده زما د توري په دې میان کې دغه رساله ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړو د الله لعنت وی پاغه چا چې نظر د غیر الله وکړه د الله لعنت وی پاغه چا چې حد بندي د عظم کې ورانه کړه د الله لعنت وی پاغه چا چې مور او پلار ته لعنت وای د الله لعنت وی پاغه چا چې چرته بدعتي لځای ور کړه یو مبتدی له پګي ځای ور کړه دارنګي حدیث کې راځي دارنګي فقها زمونږه فقہ فقها د شاد العزیز فتاوی عزیزیه شپږ پنځوسم او یو ځل ختم کې وای حرام دانګی مجموعت الفتاوه یو کم نوی او پنزو اتیا دویم جلد مولانا عبدالحی اغا ذکر کئی حرام مولانا اشرف علی تانویر علی رحمت سلورم جلد امداد الفتاوه وو اتیایم کلی کی حرام مفتی کفایت الله رحم الله کفایت المفتی دو سوا یولسم کی ذکر کئی حرام مفتی رشید احمد الله دې خصاتی مدذ الله عاصم الفتاوی کی ذکر کئی حرام اول جلد دانګ رشید احمد گنگوی رحم الله یوسف نولسم کی ذکر کئی فتاوی رشیدیه حرام فتاوی کاملیه دو سوا اتا درشم کی ذکر کئی حرام دارنگی فتاوی خیریه لنفی البریه اتلسم صفا اول جلد کلی کی حرام دارنگی بحر رائق زمونگ دا فقه اتم جلد یوصل ووش پیتم کی ذکر کئی حرام دارنګي عالمگیری پنځم جلد دو سوا و اتایم کی ذکر کئی حرام فتاوی بزازیه چې عالمگیری د پاس ده کوم کوډی کې شای شوی ده هغه ذکر کوي حرام دارنګي مختصر الفتاوی مصریه یوسل دری نوی کی ذکر کوي حرام اختیاریات فقهیه دری سوا یو کم درشم کی ذکر کئی حرام مفتی شفی صاحبو رحم الله امداد مفتین یو سل شپک شپیتم دویم جلد کی ذکر کئی حرام قاضی سنا الله پانی پتی رحم الله مالا بد منه سلم صفحه کی ذکر کئی حرام در مختار کتاب الزبائح پنزو تر اختم کی ذکر کئی حرام دانګي بوس علمیه کی ذکر کئی حرام رد المختار ذکر کئی حرام یوصل اتشتم دانګي مجالس الابرار یوصل یوشتم کی ذکر کئی حرام فقها رحمهم الله اغی داوی قرآن داوی او مفسرین دا وای فقها دا وای صوفیا صوفیاو کې اخون درویزه دارنګي بنیرو بابا علی رحمت دوی دوارو شریک یو کتاب دی تذکر الابرار ولا شرار دارنګي پیر مانکی کتاب دی هدایت الابرار سلام صفا هغه ذکر کوي مسله چې بعض عوام ای ایام گا گوسفن وغیره را نظر کرده په دې ورځ کې خلق سغوا میخه ز نظر کوي ګډ وغیره د قبر سر ته یا د یوونی ته نږدې کی ال تعالال کی عقیده دای چې دا خلق شریف دا ځای شریف دی وای فلانه شریف فلانه مانکی شریف بامخیر شریف پلانکی شریف دا شریف گنی ازا کشایش امام خود تصور کرده په دې ځای کې کدا کار موږ کو نو زمونږه مصیبت حل کیږي دا څنګه دی ای از علامت مشرکان باشد دا نخدا د مشرکانو پیران وای ای علامت مشرکان باشد او بیا ذکر کوي ای علامت مشرکان باشد فذبحو مشرکون والمذبوحات میتتون وامراتو باینون زبا کون کې د مشرک مذبوحه مردار ده د دې سړی نه خزا طلاق شوا پیران وای ته د چا معنی د خدای معنی نو قران می وی که پیغمبر مانی نو حدیث می وکول که فقها مانی نو فقه کتابونه می وکول او که پیران مانی نو پیران می وکول اوس ته د چا مانی اوري اخر د چا خو مانه کنه نو نه ته خدای مانی نه پیغمبر مانی نه پیر مانی نه فقه مانی نو تا به څوک کوی کی تا دی الله کوی کی فقها دا ذکر کوي صوفیا دا ذکر کوي او الله وای او الله څون زور لګي انما حرم علیکم المیتہ عدل هیڅ دلیل نشته کله کله وای تفسیر احمدی کې مولا جیون لیکل چې د زمون په زمانه کې د غوان چې زبکی کې دا خیر د حلال دی نو دا بچا په کې دنه کړی سورۃ یونس کې د دې بالکل خلاف لیکي تفسیر احمدی کې دا خبره لیکلې ده سورته بقره تفسیر کې سورته یونس کې بالکل د خلاف دی تفسیر احمدی وګوره او کلی کلی نو سړیا یو طرف ته دا ټول پری دی او یو کول پس روان شوی فلانی لیکلی دی هغه ساده سړی پوه شوی هغه دا ساده سړی چې ځل د کور نه وته دو جیون نه هغه وخت کې بیل گاډیو بیل ګاډي کې سور شو دیلی تراغه هغه بیل ګاډي وران تاسو کو سور په اخري روپۍ او واپسی کرایشته واپسه کې مونږ کرای نه اخلو بیا سور شو واپس کور ترا خځوی داولی وی لړمل ته روپۍ می ورکړ کرایا خو چې واپس به کرای راتللو نو مایزه بیا بلړ شو بیا بلړ شو یو ځل کور کې جنگ کور کې کور کې جنگ وو وی ته زیستا دی باچان او فوجان نه ریګم وی ښا نه ریګی نه ریګی لړ باچا سره توجه یو یو دسته فوج مال راکا فوج راوستو چې بار کوزه کې ودرو اوس ایمان نشته نو راوځه بار اوري ایمان درکې دې راوځه فوجان می راوستي دي ناغه دای ساده یو ځل شپې روان دي دو کسان د پل آ غاړه باندې دي دو دې غاړه باندې زور لګی ودا تاسو کوی دا پل تختو نو ودا پل متختو د خلکو تلو راتلو ډیر نقصان کیږي بیا پیسې راکا وی سبا بادشاہ نه باغنه پیسې بدل کوم سبا بادشاہ دوی شپې مې ډیر لوی کار کړ څه کار دې کړې وی شپې غل راغلی پل تختو خو ما وی چې بس پیسې در کوم خو پل پرې دی پل تختو لږی ما ور سره وعده کړی دا ساده سړی یو ساده سړی خبر وکړ هغه د بامخیلو تعالی باچاو درونو دواړه جګړه و چې جګړه وشو نو بیا بلتون شو دواړه بل شو دواړه بل شو نو د ساده باچا ځامنو هغه تور تورو د بل روټ چې دی خپلیو نو چې ویش هر څه ویش کړم روټ دی وی او هغه خپل خپل ځامن ټول ځان دی واغ زماله دی تور تور راکړي اولی الله کان ته د ساده په رواني قران او حدیث دې پریغو د فقې دې ارزه پریغو ده نو چرته ساده خبره کړې ده یا غ کړې دې نه دې کړې سورې یونس کې خلاف ده دایلی دې لیکلي انما حرم علیکم المیتہ یقینا حرام کړی دی الله په تاسو باندې مردار ودم او ویني چې په شربېږي وینا الله حرام کړه یو سړی منښت وکړه که زما زوی په امتحان کې پاس شو نو د لوی ځوان په نوم باندې به زه یو چرګ حلالوم دا اوخو چې دغه چرګ به حلالوم او بیا هغه لک پاس شو نو دو هغه چرګ حلال کړ الله اکبر نو دا سړی کافر دی مرتد دی دا مذبوعه مردار ده خزه طلاق ده دویمه مسله یو سړي منښت وکړو چې زما زوی په امتحان کې پاس شو نو زبا چرګ یو یو چرګ به علالم د لوی ځوان په نوم باندې یو چرګ خو اشاره نه کړې دا چرګ چا مسله وکړه دا د ناروا وکړه نظر د غیر الله عبادت د غیر الله د توبه وباسه هغه توبه وستو اوس چرګ نه حرام ځکه چرګ اشاره ورته نه کړې دا ویلو چې یو چرګ به حلالوم هغه سړي له الله هدایت ورکړه خبره ختمه شوه دریم صورت هغه دا یو سړي منښت وکړو چې کزما زوی په امتحان کې پاس شو نو دغه چرګ د لوی ځوان په نوم به حلالو چا مسله وکړه به ناروا دی وکړو نظر د غیر الله کفر دی اوس دغه چرګ حلالي که حرامي نو دغه چرګ حرام دی ان کده توبه وستو ځکه چې کله چې د لوی ځوان نوم په دې شرک واغسته نو د دې شکل کې احکاری شرک پکې نه شرک نه دغه کوترې شوی ما حواله وکړه د شاه عبد العزيز رحمت الله عليه هغه شکل شکل د شرک د پکې نه هغه شرک نه دی هغه کې حرام داخل شو ګن شو اوس یو سړی لکه خزل طلاق ورکړ په دریو طلاق ته مال طلاق دی بیا و زما او زما د پلار توبه نو دا خزب حلالي دي سړی ته نه حلالي دي دا طلاق لفظ ویلو خزه حرام شوی دا دارنګ د د شرک باندې لفظ ویلو د غیر الله نو دا شرک د دا شرک نه حلالي دي ان کده توبه وستو نو دل الله عفو عفو بکئی لیکن هغه صرف نشه حلال دی هغه به نه خوري هغه به حرام قطعي نو قران څوره زور لګي او قران دی نظر د غیر الله ته ریجس وای و ګندګي دا وای ګندګي اذنو مې خره خور ده پښوی نو خورل خورده خو په پټی کې اوري خورده خورل شي ته ونه چې وی خوري نو غکل خو پټي کې غورځي لاټین کې غورځي هاري قدرت دا تمیز نشته هاري که پښتون ته وای لکه ما نه پات را پات یو خره نو دې جنگ کوي نو ته چې دې بابا پات را پات شوري خورده دا و ډیر خشه ده کنه اوری بیا جیب کم بیا چی او رمیال کی کی دی پور تم راڑی واستغفر الله خو دل دا بویم نور دی خواغی وجه دا مولنا روم ذکر کری یو زل یو چوڑی بازار تراغی د عطار دکان مخ ته ودرې دو درشونو کتو غوړې اوس خلق راځي دا علاج کوي څوک خپې مخي څوک سر څوک واګانی څوک بو او څوک استنی غسمیږي نه پدې کې دا خاکرو برور خبر شو چراغه یو سټ راوغه د دې پوزي ته ونیسو چې پوزي ته ونیسو نو جګ جوړ شو وی دا څنګه چلو وی منګه عادت یو پدې شی باندې ګندګۍ سره تعلق لري نو د عطار هغه خوشبوئی په بد لګیدلې زګه به وشي شي نه علاج دا و چې ما سوډ راواز پوجته ونی نو د مشرک خو سوډ سره کار دی کنه دل بوی ورزي کړه او رد همیشه سوډ خړلې د بابا نه دی روان وی جیب کې ما چې کور تم وړي او دی خو خوشاله دی منګ ته دی الله نه کوي مسلمانان دی الله وساتي دا ډیر ګنی هغه غوخه حلوا چې پاغه نوم د غیر الله غسته شوی هغه حلوا نه دی هغه رکیبای کې غلا چولی هغه ګند دی هغه پای هغه پای نه دی چې نوم د غیر الله غسته شوی هغه میتاج ګرځیدلی دی الله دې موږ ساتي انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کړی الله په تاسو باندې مردار احللت بالهلال په میاش لیدو می आवाज وکړو احلال معنا ذبیحه چرته ناراضي ها چې کوم مفسرین ذبیحه معنا کړی دا هغه د خپل وخت مزداق یو کو چې دا هغه وخت کې شرک پدې کېده ورنه اوهل معنا ذبیحه چرته راغلی نه ده مفسر کله کله معنا د لفظ نه کوي کله مزداق کوي خپل وخت مزداق داو او وی خدلا نو لګ د خر غوخه دی وخوري دا درې دین استعمالوي او که دا هم نشته نو لګ ویني دی اوس کی چې وخت د ټیم پاس شي دا هم نشته د خنزیر غوخه دا او پراټه ده نو د خنزیر غوخه دی وخوري خدا پراټه دی نو خوري او کدا درې واړه نشته بیا دې غوړ نه ګوري د نوړې نه زیات د ناخلی د ژوند چې پاغي پاتې کیږي نو دور شی د استعمال کی دا حالت دی الله دې موږ نه راولي فلا اسم علیه نشته دې ګنا پاغه یقینا الله دې بخون کې مهربان هله د حرمت مسله دې زده کړه ډیره سخته و اوس دا به بیانول غواړي کته وای پټوم اوس ګور انجام ته ان الذين يكتمون ما انزل الله یقینا کسان چې دې پټي هغه چرالې کړی د الله د کتاب نه الله کتاب کې را لګلو نظر د غیر الله مسله دې زده کړې و اوس کور ته لړې و دې نه کړو و دې نه وی ویشترون به ثمنا قلیلا او غرقې په دې سره دنیا لگا یره کا شو کوم نو ما دې بیا څه شي نه ملایوي نظر د غیر الله رد دیونه کړو چانه د سشه وکړو اور دی وکړو اور دی وکړو اولائک ما یاکلون فی بطون مل النار یوا دویم ولا یکلمهم الله یوم القیامه خبره د رحمت بونه کې دوی سره الله پر د قیامت کې الله ودر سره د رحمت خبرې نه کوي رحمت خبرې به نه کوي ها اخسو فيها ولا تكلمون رب شکر شیا ما سره خبرې مو کو د غضب خبرې به کوي ولا يكلمهم الله خبرې د رحمت بونې کې دوی سره الله پر ورځ قیامت کې دعا دریم اور ته غاړه کی خو دا په دا مسله نه کوي نو ايو شين صبرهم على النار کوم یو شی دی چې کله کړه دوی لاره پور باندې اور ته غاړه کی خو دا خدا خبر نه کوي دا کوم یو شی دی وی ايو شين صبرهم على النار کوم یو شی دی چې کله کړه دوی لاره پور نو دوی می سکه نه شبهات پر رسالت رب العزت د ټولو جوابونو کړو امیز کې درې خبرې وي بیت الله جوړ شوی د پاره توحید دی شرک ولی کوئی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مباشر د ابراهیم علی السلام دی او توحید دین د ټولو انبیانو ده چې نه شبهات ذکر وکړو او بیا رد شرک فعلی کوم سوزونه چې ما نه دي بند کړی نو مهربان ولی په ځان باندې او کوم سوزونه چې الله بند کړی نه هغه ولی حلال کړی الله بند کړو ته بند وایا الله حرام کړو ته حرام وایا الله حلال کړو ته حلال وایا اول ایسا دویم ایسا ختم شوا لیس البرنا دریم ایسا دو صورت وافر سورت بقره سلور سیوا اوله سکه مسله توحید او دویمه کې مسله رسالت مخکې ذکر شو د دې ځای نه درېمه حصہ د صورت په مسله د جهاد کې القتال فی سبیل الله تب قتال کې جهاد بکې د الله په دین کې القتال فی سبیل الله او قتال د پارا مبادی سم یوسو یو مجاهدین او اخلاق مهذب شي چې جهاد سيو کی دویما سیاست مدن دا خپل د ملک اصلاح وشي دریم تدبیر منزل چې زمون کور روغ وي په دې صورت کې رب العزت اتلس قوانین ذکر کوي چې پاغي سره زمون کور جوړیږي څلور اصول ذکر کوي چې پاغه سره زمنګ ملک جوړیږي او د مجاهدینو د ټریننګ د پاره لس صفاتونه ذکر کوي چې دا غلطو کې د پنځو تعلق زړه سره دی او د پنځو تعلق لا سخپو سره ایمان په الله باندې یو زمون فوجان مجاهدین داسې پکار دي چې مکمل ایمان په الله باندې وي دا نه چې مورچه ته ټوپک وچتای نو یا علی مدد نه یا الله مدد والای یا رسول الله مدد والا نه یا الله مدد والا چې الله ته مدد وکي دویم صفت ایمان پر ورځ د آخرت دریم صفت ایمان په ملائکو چې برګزیده مخلوق در رب العزت دی او د الله نه فرمانی نه کوي سلورم صفت ایمان په کتابونو پنځم صفت ایمان په انبیاء علیهم السلام باندې صبر کون کی دی په تنگسیا کی په مصیبتونو کی په وخت جګړه کی هر ځای کې کلک کولاړ دا الله صفاتونه د مجاهدینو چې مجاهدینو اخلاق معذب شي په دې صفات باندې بیا د ملکی اصلاح لپاره سیاست مودن سلور اصولو یو قانون ملک امن ال راتلی شي چې قصاص من الظالم ظالم هر څوک چې وی لحاظ ونه کوي استاد مې دې پیر مې دې لیډر دې زما نه نه نه چې ستا لیډر ستا استاد ستا پیر غلطي کوي ته پیرت نه کوي دا هم معاشره خراب کړه ستا خپل یو سری قتل کړي ته قتلول نه کوي معاشره دې ګنده کړه لیاز با نه کوي قصاص یواز په اجلو کې نه ده قصاص فرض کې ده لحاظ به چا نه کوي صحیح خبرو کو قصاص من الظالم ظالم ارتو کې وی نو بدله تن واخلا دویم مال تقسیم کوي مطابق د قران کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت هر یو دی خپل کوم حصہ چې رب العزت دل ور کړې پاغه د صبر کوي دوا دریم روزه وساته چې نفس باندې ارتباط راشي نفس دې مضبوط وي کنټرول کی وي یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام او څلورم ملک امن ال راتلی شي چې رشوت به ختمه چې رشوت چلیږي نو ملک امن راتلې نشي یوسل او اتو اتایم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اوس استار وجدا ملک نه ملک کې قانون ادارې چار چا ظلم یو کړو نو سزا ورکول شي تقسیم د مالونو کیږي مطابق د قران خلق روزي ساتي د پاره دي چې حلال نه خوري نو پس د نه خورلو د حرام نه حلال نه حرام خو په سر کې نه خوري نفس باندې کنټرول دی او رشوت د ملک نه چلیږي ملک به امن نه ملک به سیاست کوم ته څه سیاست کوي تاسو د بقره نه ویلي اجو اړمي سیاست کوم دروغ جنا دروغ وای مخکې سورې د بقره والی بیا سیاست کو کنه چې ته بادشاہ شوې ته وزیر شې نو ملک کې بسر اولی ته پویږي نه او بس ودریدل منبر ما دا څلور اصول سیاست د مودن ملک جوړ شو مجاهدین تکړه شو مز کې مسله د حجو کې ابي اتلس اوامر د پاره د اصلاح د کورو چې کور پس جوړیږي کور جوړ کړو ملک جوړ کړو مجاهدین تکړه کړو قاتلو فی سبیل الله واستتالو کا ماشاءالله د الله کتابو دا چې ملک هم جوړي وطن هم جوړي کور هم جوړي مجاهدین هم جوړي لایس البران تولو وجوهکم نشته د نیکی چې واړوي خپل مخونه نیکی پدې کې نه ده چې تا مخ وکړه بس ليس البر بالصلاه وحدها نیکی تیش په موز کې نه لګورا چې بس تان موز وکړ بس ما نیکی وکړ زه ډېر لوی مسلمان شوم نه نه مخ کې عقیده درست کا ولكن البر من امن بالله لكن ذل بر من امن بالله لس چې دا تهذیب الاخلاق د مجاهدینو اوس اصول سلورو د سیاست مودن د پاره اول یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل ایمان والو فرشویر پتاز بانی بدلا غسل په قتل کې بدلا واخلی مقرر شوه په تاسو باندې بدلا غسل په قتل کې بدلا واخلی د ظالم نه هر څوک چې وی لحاظ مکوئ جبل راغی نو صحابه ډیر خوشاله شو ځکه ایمان راړ او غسای دین کې مشر سړیو بادشاہ او ډیر دوم دام کې راغی صحابه ډیر خوشاله شو د حج روز رالی طواف کېده نو د یو غریب کورنۍ سره ولګېدو دا د خپل د پلنګ ولګېده الګي پرانسته شو نو جبل ډیر غوسه شو چې دا گزار ورکړو دا غریب نو پوزه ما ده کړه اغلا حضرت عمر ته وی چې دی سړي هم سره زیاته او کړ زما پوزه ما ده کړه اگر او وخت دا ولی چې د بیت الله عزت زما په زړه کې نه وي ما به دی وجلو دا ولی وی د اخپا ولګي زما په لنګ باندې مان لنګ قریب وجه کلاو شوی ویخه اسلام کې خو یو سړی دعوو کړ مدعی دی نو دعوه ثابتې په غوانو باندې یا مدعی اقرار کوي تا چونکه د خپل د جرم اقرار کړي اوسلار دادا یا ته د خوشحالو په مینت په ننواتې په پیسو ارڅ شي رضا کا یا خپل پوزونه سچې دې دلا گزار درکې وی زه ویا ته اسلام کې مشر کې سرخونه یو برابرې دلته خو یو جماعت کې یو صف ده بس امام دې که مقتدی دې که خان دې که بادشاہ دې که مولا دې که پیر دې ټول الله اکبر یو الله دې پرې دلته خدا شینش اسلام کې بیمال د سوچ موقع راکا زوی سوچو کا نو لار عیسائی شو او بیا افسوس کو های اغروغ سترګه مې پری خو او کڼه مې واغسته کله عمر گزار ته مې غاړه یې کوي نو څومره خبره وا وړاند سترګه مې واغسته او روغ سترګه پاتې شو بیا جړل خو کله نصیب کېده عدل او انصاف د په اسلام کې خو زمون ملک کې کده یو ظالم نه سزا ور کړی شي نو سور امن به لیکن دا خوشته ده نه بس ظالم ظلم کړي ټوپک هغه څه د بس لار مفروض وای یا چې تنازع یا چې د بیلی ته ورشي دا زمونږه د ملک طریقه ده امن به څنګه راځي دلته د مشر د کسر کې فرق دی که د زورور سړي زوی قتل کړي هغه دا څه ګرځي او پروا نشته امن راوستو د پارا طریقه دا ده چې انصاف وشي دارنګي پیر مولا استاد لیډر غلطي کړي دی رد نه کوي دا زما مشر دی زما فلانه دی ولکه رد دی نه کړو ټول معاشره تا غنده کړه زه سړی حور حور واجه عبد عبد واجه خز خز واجه نو مسله معلوم شو لکه خبر ورته شو سړی ولګي خز واجلا نو بیا بسکو حور ولګي د عبد واجه عبد ولګي د حور واجه نو بیا خو بیا بسکو نو د دې وجنه بعضی مفسرین رحمهم الله هغه فرمایل چې دغه آیت منسوخ ګرځیدلې د سورته مائده آیت سره سورته مائده وګوره 15 ځلې ختم التا الله فرمایي سورته مائده 15 ځلې ختمه او سترګا پزای سترګا پوز پزای پوزا غوږ پزای غوږ غاخ پزای غاخ او زخمونه علاج د بدلا نو الته هغه آیت سره دا منسوخ شو دا منسوخ شو لیکن نسخ تاجر نشته معمول آیت پاتې شونه بهتره ده عرب رواج داو چې سړی به خزه واجو یزه خیر دو سړی د نو سبا کو حور به ولګي د عبد به واجو نو سحور د نو وجل کو نه شنو نو رب العزت آیت راوړي ګو وجنی انکا حروی وجنی انکا بدوی وجنی انکا خزوی مطلب دا من اخی د وجل شي د رور د طرفه یعنی د مقتول د وارثانو طرفه شایون څه شي دو حقونو یو حق دیت او بل قصاص نو وارثانو د مقتول وی چې منګه دیت نه اخلو دا قصاص نه کوو دیت به تنواخلو تا زمر ژوندې کړم زکه ستا سره می وجلو زو قصاص کېدم خو تا عفو کړو ډېر لوی مهرباني ستا ذالک تخفیف من ربکم ورحمه دا دا سانتیا استاسو رب دا طرفا او مهربانی دا گوره دا قصاص پو ځای کې روغ وشي نو دا دا سانتیا او دا دا رحمت دا اللہ رحمت دے دی روغ تا رحمت ویلے دی روغ تا سانتیا ویلے اوس دیوی دا بغیرتوب دی نو توس نپوی گی نو سوکو الله اسانتیا وای الله رحمت وای نو الله رحمت ته بغیرتوب باندې تعبیر کوي استغفر الله ځان ته مسلمان وای ته دا دا سانتیا استاذ رب دو طرفا او مهربانی دا فمن اعتدا بعد ذالک پس چا چې زیاته وکړو پس د دینا زیاته وکړو وارث دا قاتل قاتل زیاته وکړو روغ وکړو او بیا نیغ نق کیږي او په غرون ورکړي دا دې زیاته کوي یا زیاته وکړو وارثانو د مقتول تو روغ وکړو پیسې واغسته ماشين واغسته د پسې کیږي بیا وجل کوي نو دې دی وصیتو کې چې زما مور له بدور ور کوي زما خور له بدور ور کوي زما پلا له بدور ور کوي زما خزر له بدور ور کوي دا دی وصیتو کې نو دا آیت مخ کې وصیت فرض نو رسول النساء الله راولېګو التا حصے معلوم شوي د پلا د خزه د رور ټول حصے خو معلومې دي نو دې وجنا د سورۃ النساء د آیت په وجه باندې ودا آیت منسوخ ذکر تا رب العزت پورا د میراث حصے ذکر کړی دي چې خزل څوره حصہ راځي د خور له څوره حصہ راځي رور څومره حصہ کیږي د پلار څخه کیږي د خزل څخه کیږي د خاون څخه کیږي هغه ټول ذکر شو سورۃ النساء کې نو چالت ذکر شو نو وصیت ته ضرورت پاتې نشو نو دی وجنا هغه آیت په وجبان ودایت منسوخ لیکن منسوخ ته ضرورت نشته دا مستحب طریقه دا فرض نه ده واجب نه ده خه خبره ده چې سره مری مری یا مخ کې وصیت کې چې زمړ شم زما مال زما ترکا مطابق د قران به ویشو کوي فخبر ده مستحب ده ثواب الله ور کوي او حدیث کې مرাজি چې مسلمان دی یو شپه دا چې نه تیرې سو پر یاو ته وصیت نه کړي خامخا تعلیم یافته سره نو وصیت جو کې ودی لیکي خپل کتاب کې مور ته خبرې دی ولیکي زوی ته دیولی کی خزه ته دیولی کی لونه ته دیولی کی سبا نو سنی ته دنیا نه لاړ شي استا هغه وصیت نامه رساله پاتې شوې ده هغه کتابړې پاتې شوې ده خو خو خبرې پکې ولیکا کې دې شي چې زامن لونو خزو پاغه عمل وکړ طالب الله اجر درکې کړه نو وصیت کو سکو هغه کې وصیت وکړه چې زمون شنو ګورستان دې بنوای چغه بنوای او وصیتو کا چې زما زما کټ کلا لمبوي ناغه د سنت مطابق ما لمبوي غلط طریقې سره لمبول کوي بهتره طریقه دای چې هغه نری غونې کپڑا